او دا حقیقت دی چې ډېر پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مونږه د دوزخ ته پاره پیدا کړی دي دا غوی سره زړه نشته خو هغوی په سوچ نه کوي دا غوی سره سترګشته خو هغوی په قتل نه کوي دا غوی سره وګونه شته خو هغوی په اوریدل نه کوي هغوی د زناورو پشان دي بلکې دا غوی نه هم زیات بد دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي